سندونه به داسې مختصر انداز کې سره ویشو بیا به شیخ القرآن او قاضي او مفتي او انتهایی محترم او حضرت مولانا انور الحق صاحب حقانی استاد الحدیث خطیب د جامع مرکزی مسجد د کویټ د شار هغه بیا دعا وکي او دا چټان خیر پر چا می خو ما ویل چې دا فلانه فلانه یو دا بل چا بل چیرس اغلی وی حاجی مرور زکه د هغه د پاره خصوصی دعا او دا نور خو ما ووی غالبا او بس دا کسان دعا کی یاد کئ عمومی دعا دعا چی څونه عام ای هغونه ښه قبلیږي دا موږ سندونه په دې شرط باندې ورکوو چې یا خو فارغ علمای او یا داسې چې هغه کم از کم درې کاله درته ترجمه کړي په دې شرطو چې پوره کسان دي نو هغه څه کسان دغه دي ستا مولوي تنزیل الرحمن د پلار نومې وزیر محمد خانوزی فارغ دی د جامع اسلامی د چمن څخه مولوی شایسته ګل د نوشکی فارغ دی د جامع اسلامی مفتاح العلوم څخه مولوی محبوب احمد پشین خانوزی د فارغ دی د انوار العلوم د ګجراوالې څخه مولوی محبوب احمد سلورم مولوی عبید الله د پلار نوم دی عبد الکریم د د ضلع ریمیر خان د تحصیل صادق آباد فارغ دی د جامعه مخزن العلوم خانپور سالق آباد مخزن العلوم خانپور او مولوی سعد الله د پلار نوم یې دکتور محمد شادیزی پشین فارغ دی د جامع اسلامی د کراچی د کلیفتن مولوی عبید الله د پلار نوم دی محمد جمعه د کیل عبد الله فارغ دی د چمن د جامع اسلامیه څخه مولوی احسان الله د پلار نوم دی پاردین د پنځپای فارغ دی د کراچی د جامع اسلامی د کلیفټن مودی راز محمد پلار نومې دی عبد الصمد دی د کندهار دی د ډنډې د ولسوالۍ فارغ دی د پنجاب د نیمار خان د شاه او دا دوه اجان صاحبان دی او ډیر په مهنت باندې ډیر په مهنت باندې دوی پړای کوي دا تقریبا کلونه وسول نو هغه له سند وکوما سفر را کړی د لیرو ځای سه یو د ډیر اسماعیل خان دی دا قاری عبدالرشید د پلار نوم دی غلام مصطفی ډیر اسماعیل خان او د کولاچی کلی جی عبدالرشید قاری عبدالرشید او حاجی میر حمزه د پلار نوم دی میر ولی دی د تیری دی د چارچینو ولسوالۍ افغانستان ژر ژر راځي عبدالمنان عبدالمنان آغا د پلار نوم محمد رسول د چاغي د ګيري جنګل سید رسول د پلار نوم اجي لالګل د د اهلمن ګرمسیل هزار جوت لال محمد د پلار نوم فضل جان د رباط افغانستان حضرت محمد د پلار نوم د ازمرای ولایت هلمند د مرجې اولیاء پلار نوم دی اجي اختر محمد د هلمند ولسوالۍ د زاجو اشرف علي پلار نوم دی خدای نظر دالبندین چاغي دالبندین سیف الرحمن د پلار نوم دی حاجی محمد پښین خانوزی سمیع الله د پلار نوم دی اجی الایار ازارجو محمود احمد محمود احمد پلار نوم شیر محمد د چاغي نوشکی حمید الله پلار نوم نور الدین د کندهار د میوند کندهار ولسوالۍ میوند امین الله د پلار نوم دی اجی نری دی دی د خوست ولایت خوست الک ته خو نه خپل ملګری ساغه رښتیا هم دا د خوست چې کوم ملګری یو هغه زما سره رخصت واغستو نو دی لکه چې نایب کړی دی دا څه زوري کارو محمدالله ولد محمد سرور ولایت هلمند ولسوالۍ ګرمسېله زرجوت عبدالرحمن ولد محمد ظاهر ولایت فاریاب ولسوالۍ میمنه کلی خواجه ګوهر افغانستان نور احمد د پلار نوم خان محمد هزاره جوت او اکبر شاه او د پلار نوم دی اجي تورګل او زموږ د کلی هغه ورک اکبر شاه دا دې کې نشته پښتو مالي مسلسل دا عبد القیوم عبد القیوم د پلار نوم دی عبد الحکیم ولایت هلمند ګرمسیل زرجوت اختر محمد پلار نوم غلام محمد نوشکی عبدالقیوم عبدالحکیم عبدالکریم عبدالکریم تدعا عبد الكريم عبد القيوم اخو شو کنه اختر محمد عبيد الله ولد قاری عبد الله جان کویټه سمنګلی حیات الله ولد اجي اسماعیل جان د زابل شاجوی محمد اکرم ولد عبد المنان چمن اساکزی کلی اساکزی عبد الناصر ولد محمد محسن فرا ولایت ولسوالی بکو افغانستان غلام فاروق د پلار مې د عبدالرحمن ضلع کیله عبدالله کلی ابیبزی محمد نعیم د پلار نوم نور محمد د مرجع افغانستان عبد القدوس د هلمند د ولسوالۍ د هلمند د ولایت د نوزاد د ولسوالۍ عبد القدوس بلکې میراجان زوی د عبد القدوس شبیر احمد د پلار نوم نیاز محمد زلپشین کاریزاد خانوزی محمد خان د پلار نوم یې عبدالرشید چمی چمن کلی بادور بربا محمد خان ولی جان د پلار نوم یې عبدالقدوس ولایت هلمند نوزاد افغانستان بسم الله پلار د مهدي محمد نعیم ولایت فراه ولسوالي بکو افغانستان عیسی محمد ولد نیاز محمد ولایت قندار ولسوالي بوتک افغانستان امین الله پلار د مولا بلوچ کوټه پښتون باغ داود دا ماشاءالله ډیر تکړه طالب دی تکړه ډیر قابل زما سره کال کې هم دلی و شک قابل سړی دی و ډیر په مشکل دلته راغلی دی نو چې راغلی دی سم مسلمان سره دی دا دویم کار دی ګلبدین د پلار نوم دی حاجي شرف الدین او د د هلمند ولایت د مرجع عبد العزيز د پلار نوم دی عبد الرزاق خروټ آباد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بخاری شریف کې کتاب الرؤیا کې غالبا جلد ثانی کې یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس دی نو یو سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه تراغی او هغه وی چې یا رسول الله ما یو خوب لیدل دی هغه خوب کې زوینه ما چې چا زیات غوړي حاصل کړل او چا چې دی کم غوړي حاصل کړل دغه رنګ چا زیات شهد حاصل کړل او چا کم شهد چې دی هغه حاصل کړل بیا مې یو رسۍ ولیدله چې د ځمکې نه آسمان ته پورته شېده اوچته شېده نبی علیه السلام ته وي چې تا هغه رسۍ ونسله، فاخذت به فرفعت، نو ته پورته شول، بیا بل چا یو رسۍ ونسله، هغه دا رسۍ چې ونسله هغه هم پورته شو، لوړ شو، بیا بل یو سړي دا رسۍ ونسله، نو دا رسۍ چې دا وشوکېدله، ماته شوه، پرې شوه او بیا جوړه شوله، بیا هغه ونڅله او هغه هم پورته شو. دا خوب ما لیدلی دی. مجلس کې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هم ناست و. هغه عرض وکړ چې یا رسول الله که اجازه ته یې زه به د دې خوب تعبیر وښیم نو نبی علیه السلام ورته ویل چې تعبیر به دې وښیه ته نو هغه ویل یا رسول الله دا سایه چې دې لیدلې وه اما ذلت فالاسلام دا خو اسلام دی دا سایه دا اسلام دی لکه څنګه چې دې دنیا کې ګرمۍ په سیزن کې وخت کې د سایه لاندې چې یو سړی راشي ودریږي یو درخت سایه وي یو عمارت سایه وي د یو ډبرې د غر سایه وي خاص کر داسې لکه دا اوس نن سبا موسم چې نو سړی ته څومره راحت ملاویږي آرام ملاویږي او خوشحالي ملاویږي چې زه یو سایه سوره چې دی هغه مې پیدا کړ چا چي زيات واغستل هغه خلق تي چي قرآن مني زيات ځان پوه که زيات يې پي عمل وکړ نو دوی زيات شهد اور زيات غوړي جمع کړل او چا چي کم غوړي اور شهد جمع کړل نو هغوی هغه خلق دي چي چا څه قدر کم دين مني عمل وکړ علم مني اور کم قرآن سره تعلق وساته دا دغه خلق دي. اور هغه رسۍ چې ده چې اسمان نه ځمکې پورې کته شوې ده نو دا هغه دین حق دی چې الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته په لګلې تا هغه دین حق سره لګلې شي اور دغه رسای دا چې واعتصمو بحبل الله جميعا اور دغه هغه رسۍ ده چې د مسلم شریف حدیث دی، ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، په دغه رسۍ چې سړی ونسي، د اسلام رسۍ، د دین حق رسۍ، د قرآن حکیم رسۍ، نو الله تعالی هغه اوچت کړي، بلند کړي، ولې جنت خو له پاسه دی، آسمانونو کې دی او خو متعین دی، عند سدرة المنتهی، عندها جنة المأوی. د لیدلو نه مراد دا نه دی چې تاسو علما حضرات یې بیا دې باندې اعتراضات کوئ چې دا احاطه وغیره د دې لپاره څه دا ضروري نه دي څه کیفیات هغه نو ما عرض وکړ او بیا د خوب واقع نه بهرحال ما عرض وکړ چې ما افضل ما يتقرب به المتقربون في جنابه چې هغه کوم یو عمل یا شی داسې او بهترین دی چې ستا په دربار کې الله هغې ته سړی زیات اور بهتر انداز سره قرب حاصلولی شي، نزدیکت حاصلولی شي. نو الله تبارک و تعالی وایي، چې کلامی یا احمد هغه زما کتاب دی، قرآن دی، فقلت بفهم او بدون فهم قال بفهم و بدون فهم. بیا ما عرض وکړ چې یو سړی پوه یې لکه دا تاسو چې الحمدلله دوره تفسیر وکړله دې قرآن ویلي هغه لپاره دا فضیلت دی یا که دا عام مسلمانان چې خالي د الفاظو تلاوت کوي نو هغه هم د اجر ثواب نه د دغه نه خو خالي نه دي که بغیر د فهم نه وي نو الله تبارک وتعالی دواړو صورتونو کې، دواړو شکلونو کې افضل ترین څیز دی قران حکیم. نو دا چې اوس نومونه اخیستل لګیا دا باز ماشاءالله ډېر څو سوه طلبه دي اور دې کې څو کسان لکه مولوي صاحب چې وویل چې خاص معیار باندې لګ لګ ورکول کیږي سندونه بیا هم د مختلفو علاقو دا د هغه حدیث یو عملی ثبوت دی الله پاک چې بعثت الى الاسود والاحمر الله تعالی پیغمبر وی چې زه تور دی که سپین دی که سره دی یعنی د دنیا مختلف قومونه خطو ټولو لپاره زه الله پاک نبی لېږلی یم قرآن د ټولو دی دین د ټولو دی اور علم د ټولو مشترکه میراث دی دا قرآن هغه کتاب و چې د دې په ذریعه الله تعالی قرون اولا مسلمانان دنیا کې چې اوچت کړل بلند و بالا کړل سربلند کړل د قرآن برکات صرف اول صده هجری کې بلکې اول صده هجری نه هم صرف د خلفای راشدینو په دور کې تر حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې درې بر اعظم کې قران حکیم خور شوی دی درې بر اعظم بر اعظم یورپ کې بر اعظم افریقا کې او دا ایشیا چې دا ټول خطه پکې واقع ده دته اسلام چې دی هغه رسیدلی دی حضرت عثمان او د حضرت علي صاحب په زمانه کې تاسو کې ډېر خلق د افغانستان دي دا چې کوم نه دي هغوی هم تعلق ته لیدلي به خاص کر د طالبانو اسلامي تحریک کې دور کې د دې ځای خلق مسلمانان خاص کر علما ډېر تلي راغلي دي په کابل کې او نورو ځایونو کې د څومره صحابه کرامو قبرونه موجود دي اور لیکلې دي باقاعده چې دا د عهد عثماني کې اور حضرت علي رضی الله تعالی عنه په دور کې صحابه راغلي اسلام رسید د دې دور کې دا رنګ د حضرت عثمان سے په دور کې وست ایشیا چې دا سمر تاجکستان او ازبکستان سمرقند او بخارا دې ته صحابه کرام راغلي دي، مسلم بن قتيبه باهلي راغلی دی او دا علاقې چې دي دا فتح شوي دي، د اسلام لاندې راغلي دي. د دارالعلوم دیوبند مهتمم قاري طیب صاحب رحمة الله علیه هغه لیکلي دي، غالباً اته صحابه هغه وایي هغه چین ته تللي دي او د هغوی قبرونه چې دي په چین کې موجود دي، هلته اسلام رسېدلی دی. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې د هغه افریقې ته لشکر ولېږو او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې یو پنځوستم هجری کې چې یزید د هغه لشکر سپه سالار بخاری حدیث دی او په هغه لښکر کې سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه د یوه مجاهد او سپاهي په حیثیت باندې هغه لښکر کې دی هم موجود و او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه هغه مو دا حضرات راغلل او دوی دا ترکی دا علاقه فتح کړل استنبول قسطنطنیه دا یې فتح کړل دا ترکیه استنبول دا یورپ دا ټول د یورپ سره اهل روم دي دا علاقه فتح شو دلته اسلام ورسېد دا رنګ د حضرت معاویه په دور کې عقبه ابن نافع رضی الله تعالی عنه په قیادت کې سربرای کې لس زره لشکر چې دی هغه افریقې طرف ته لاړ او د الجزایر، مراکش، تیونس دا علاقې فتح کړلې، لیبیا او جنوبي افریقې ته ورسېدل، جوانسبرګ پورې صحابه کرام چې دي هغه لاړل او هلته چې فتح شولې هغه علاقې بیا مخکې او سمندر راغی ابادي خشکي هغه ځای باندې ختمه شوله. نه دې صحابي عقبه ابن نافع رضي الله تعالی عنه دا خپل د اس اخپې چې دي دا دې اوبو ته کړې، سمندر ته کړې اور ويې وې، يا رب لولا هذا البحر لمضيت اماما مجاهدا في سبيلک، که دا سمندر نه وای حائل شوی، ختم شوی، نه وای راغلی، خشکي او آبادي نه وای ختمه شوې، نو زه به څه نور هم مخ ته تللی وم او ستا په لارې کې به ما نور هم جهاد کړی او د الله دين به مې رسولو. محمد بن قاسم اتلس کاله ځوان دی د ده په سربارۍ کې تاسو ته معلومه ده دا پوره بلوچستان په لارې باندې د مکران او بلوچستان په لارې باندې کراچۍ دیبل قدیم دا فتح کیږي اور هغه تر ملتانه پورې به رسي اوربیا کشمیر ته اور هغه مشرقی پنجاب ته هندوستان هلته دی فوجونه لشکری لیږی اور دا اسلام چه دی دلته رسی یعنی دا لږ وخت بلکل مختصر عرصه ده دا څه دولت هغوی سره دا نو چې ساسباب زیات وسایل ډیرو ماړه ډیرو خوراکونه ډیرو پیسې ډیرې وي دا سیزونه دا قران او الله دا کتاب دغه عقیده وه د قرآن والا عقیده او دغه عمل او دغه دستور حیات رستم سره چې صحابه او مقابله وسله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې نو ډېر وختونه به تلل راتلل ملاوېدل به مختلف اوقاتو کې نو یو ځل باندې حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن زيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه لندعوهم إليه فمن قبل منا وإلا قاتلناه منغا بحفل نیو راغلی الله تبارك وتعالى تعالی انتخاب کرده الله ابتعاصل د چودریانو وډیره ګانو د سردارانو خپل نظام چلی د قران او سنت مطابق دا د بندګانو نظام دی د یو بادشاه جوړ کړی نظام دا د انسانانو نظام دی نخرج العباد من عبادت العباد د بندگانو د عبادت نو کاګو الى عبادت الله د الله بندگی طرف ته ها ومن ضيق الدنيا الى ساعه الاخره د دنیا د تنګۍ نه وکاږو د آخرت وسحت طرف ته ومن جور الادیان الى عدل الاسلام او د دنیا ظالمانه نظامونه چې دي هغه نه موږ د خلق وکاږو د اسلام عادلانه نظام طرف ته نو دا قران ماشاءالله تاسو د مختلفو قومونو قبيلو علاقو خطو خلق یې کنه اوس به څه کوئ چې واپس لاړ شئ نبی علیه السلام ورته پنځه کارونه ښودلي فعلموهم تاسو دا علم چې دلته یې زده کړ د خپلو قومونو کې علاقو کې دا دا علم هغوی ته وښیه قرآن درسونه شروع درسونه له دا ضروري نه چې مولانا بشیر صاحب په مخ کې درې سره پنځه سوه طالبان ناست دي دغومره پنځه طالبان دي دا کوم درس دی مزونه کلمې عقیدې ورته عقیدې هغه قران ته پته نشته جهالت کې پراته نو په ځای دا چې موږ ورته وي ته دای دای دای نمونه لګو هغه بلا کلکیږي دا جاهل خلک دی کلم الناس علی قدر عقولهم نو کاغه ته ته دا یو خصم او کې سمن دا سره چې دا د اسلام عقیده دا دا او د پیغمبر طریقه دا دا دا سره ان شاء الله که سل فیصده نه سمیږی نو انشاالله دا خلک دومره ضدی هم نه دی یو ساټ ستر شپیته اویا اتیا کسان خو به هم صحیح شی نور معاملات دی ډیر سیزونه دی رسمونه رواجونه د قران سره متصادم زنی خبری دی فعلموهم ومروهم وراغوی تا امر بالمعروف کوي اور نبی علیہ السلام وی وصلو کما رأیتمونی اصلی مزونه صحیح انداز سره کوي دا پښتنو کې افغانستان خاص کر د طالبانو کې مزونه ډېر چټک چټک کې جلدی جلدی مزونه کې بس رکو ته لاړ شي ضرب المثل له طالب مز رکو ته تللې بیا نو پاسینه سم او راقزه نه سجده ته لاړ شي او سجده کې وی لغوان ملای په سر قدر د زمکه نه اوچت کړي ار نې خو دی کېني نه بلکل چې اطمینان هغه خو شته نه هغه خو خالي په قدوري کې کنز کې لوستلی دی هلته په هغه ځای کې پاتې شوی دی چې ها جلسه څه ته وي قومه څه ته وي چټک چټک بس موضوع کې او پټو کو دې منه واچي بس روان دی مولوی سم ناس دی بخاری کې داس چا موس کړو نبی علی السلام درې ځله په موس کړو ارجه فصلی فانک لم تصلی اور کله چې د مونځ ټایم راشي اذان وکړه اور بیا چې مونځ ټایم راغی جماعت راغی نو علم کې خو برابر یې نو عمر کې چې کوم زیات دی هغه د ستاسو امام جوړ شي دا د علماو کار دی امامتیانې کول د امامتیانې حقیر مه ګڼئ دا یو غټ نعمت دی دغه د عوامو سره د تعلق یو مضبوطه رشته ده آذان د الله تعال پړی ده د پیغمبر علیه السلام طریقې مطابق مزونه کول اور امر بالمعروف کول اور دغه رنګ علم خودل ان شاء الله الله پاک با دنیا هم زمونږ آبادی اور اصل خو آخرت کې هغه به هم آبادی نو دغه مره بس کافی ده الله پاک مولانا صاحب ته جزای خیر ورکړي تاسو ټول ته چې ماشاءالله دا دوه میاشتې مکمل د الله کتاب سره تعلق وساتو ورځ شپه دا یو غټ سعادت دی.